دا سه انداز سره بده کې دوه حروف او د پنځل له حروفونه دي چې یو له مقدار نه زیات راکاو دوه حروف پکې دا سری چې هغه به یو له مقدار راکاو دوله حروفونه دي دویم قسم دریم خبره د او پدریو حروف کې دریم خبره لا پورا نه دویم خبره پورا نه ده دا نیمګړی خو ما په کې انځمن کې دا منځ کې دا یو خبره وکړه په دې دریو حروفو کې به د جبې ویخ هغه بره تالو طرف ته اوچتې کې په دې څلورو کې خو د جبې مینځ بره تالو طرف ته اوچتې اوچتېدو ای او سړی داسې لږ سوچ هم پرې وته چې کې نو پته لګي ځکه د سواد کې او ضاد کې او طوا ضا کې په دې کې د جبې مینځ بره تالو طرف ته اوچتېږي او په دې درو حروف کې د جبې هغه یخ ویخ ورته سو کوئی سو ورته یخ وي بر تعالی طرف ته چتی هغه درې حروف دا دي خا غین قاف خا غین قاف درې خبره په غټو حروف کې با شونډې نرا غونډو درېمه خبره به یاد ساتو غټو وروکو کې به شونډې نه راغونډه او اکثر د ماشومان نه په طا او ضا کې شونډې راټولیږي نو د دې غلطۍ نه به ماشومان محفوظ ساتو غټ حروف هغه ودی دارنګي دغه اجرا کو د غټو حروف اجرا دام ازدکو غټو حروفو اجرا خا دا خا به غټه وایو ځکه چې دا په غټو حروفو کې اشتا صاد خا صاد دارنګي دا صاد به غټ وایو ځکه دا په غټو حروفو کې شتا د دې اجرا به دسی کوم نو یو ترتیب دار چې الف نواله تر یا پوری بیا د یا نه تر الف پوری ګډ وډ داسې په ترتیب باندې او ترتیب د ذهن د ماشوم په ذهن کې ګډ وډ شي نو چې دا خیا چې بیا به امتحان والو که دا یادو نو مخکې به مخارج وایي بیا چې د مخارج تختې ویل شو هغه خیا د شو مخارج کې به امتحان والو امتحان با دارنګي امتحان بالو که مخارج اغاز دو نو مخ کې بزو که مخارج دنو نو بیا به مخ کې نزو ځکه بیا به د ماشوم باندې واپس داز ده د مخارج د مخارج ګران نو د ماشوم نه بخا عین بیا ح بیا غین بیا ق داسي جدا جدا ځکه چې ماشوم بیا ذهن کې ترتیب ناسي نو چې ته وای چې خا د کم ځای نه کیږي نو هغه ځان سره پټ وي غین خ داسي وي هغه ترتیب ذهن کې ناسي چې ماشوم هر یو حرف د خپل مخرج نه پاسانه سره د صحیح ادا کولو هغه جوګه شي او یعنی یاد کی به د ماشوم نه د مخارجو داورولو امتحان واخیستل شي د مخارجو د یادولو مقصد دا دی چې ماشوم هر حرف د خپل خپل مخرج نه غ صحیح ادا کی که مخارج هغه ماشوم نه زده کړي نو بیا صفایده نه مخرج ضروری دی ماشوم هر حرف د خپل زین هغه یاد که د ماشوم دارنګي غلطیانی دغه غلطیانی به په مخارجو کې وباسو هر حرف به ماشوم د خپل زین ادا کی بیا به دارنګي غټ حروف نو داغه پہچان هغه بوش لکه چې نن موږ وې نه نن سبق کې په دې طریقه باندې ان شاء الله قاعده چې ماشوم ته ویل شي او سره سره مهنت د استاد وی او سره د شاګرد وی او سره دارنګي د مور او پلار وی د ماشوم سره دا درې خبرې یو د ماشوم خپل مهنت دا ضروری دی دویم د ماشوم د مور او پلار د طرف نه زور د هغوی تپوس وختن په وختن او دریم د استاد مهنت دینه یو بهترین سرمایه او بهترین دارنګي نوجوان یو بهترین ځوان هغه جوړې دی شي خو چې دا درې وزري هغه دارنګي وختن فوقتن تپوس کې استاد چې مدرسې ته ماشوم را نشي استاد مور او پلار ته فورا جواب ورکړي طالب سره خپل شوق وي ماشوم دارنګه د مور او پلار سره د ماشوم غم وي نو بیا به قاعده خپل زده کی په لږ وخت کې به ډیر سزده شي او قاعده چې ټیټویل شي بیا به مخ کې د سفر اسانی ناظرا دارنګي بیا حفظ په دې طریقه باندې به بیا د سټیج په سټیج او سټیپ په سټیپ روان ان شاء الله په دې طریقه باندې به مونږه قاعده اختتام ته ان شاء الله رسول الله په توفیق او په امداد سره الله دې دا کم د مخار د غټو حروف کم سبق مونږ وي امید دې چې هر ملګری د دې نه فائدہ واخلي او دا ترلاسه کی دا مهنت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين